بسم الله الرحمن الرحيم وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وباء برق باطل بهم بذي معنى دادا اوس کدی غلط وی نو وابو دا به غلط د را د وجه با مډه کوا باطل او او یریګا د ډکوالی د با د باطل نه دا سموایا چې جاء الحق وزهق الباطل ها د دې په شان مو وایا چې باطل صحیح ده کنه دام باریک ادا کا اولی باریک ادا کا چې د دې بازرا د حروف رخواونه یو حرف راغلی یا حذرون کم شینه چې تیاریږي غي نزان بچ قال چې زه کوئی الکا الله د عذاب نه لګویریږي نو یره دې ته وای چې ځان ته بچ کی ګنا نه کې نو کله حاضرا معنا چا دا او کچ او یریګا یا ځان بچکا نو دا دواړه یو معنا ګاندې کې څه غنښت صرف نو عنوان اختلاف ته معنون یو دی خجی د بهم او د بیزی څه چلو کا د دې دا باغانې باری کې وایا اولی د بهم دا ځکه باری کې وایا چې د با سره ځان راغره د با سره ها راغلی د حروف رخواونه او د بیوی کې د با سره ذال راغلی نو د وجه د مجاورت د حروف رخواونه دا باریک وایا خبره رسته بیا ذکر کوم د دې باره کې موږ مخکې بهترینه خبره کړې و علتونه به ذکر کو او بهترینه خبره دا ده چې ناظم صاحب دا الفاظ ذکر کړي دي د پاره چې په خپل زمانہ کې په دې کې غلطیاں نه مونته وي نو مونږ ته وې چې تاسو نور ورته اوس موږ وجه لټو ځکه او ځکه حاجی حاجی وحرص على الشدة والجهر الذي او حرس لرا په شدت باندې والجهر او په جهر الذي الذي معنا صدا اغه شدت او جهر اے معنا حرس لرا معنا شدت او جهر ادا کا الذي اغه شدت او جهر بعض شارحین دې ځکه ذکر کړي لکه شیخ زکریا سے وای مصنف چې و چې وبا ابرق باطلین دی باطلین کې دا با زکه باری گوایا چې چرته د الف د وجه در نډک نشي وای دا با چرته د الف د وجه سره کی ډکه نه کی نو مولا علی القاری صاحب ذکر کړي چې استاد د خبرې نه خو بیا دا معلومه شو چې د الف نه ما قبل کم حرف دی دا الف تابع دی الان کې موږ ویلو چې الف څه شی دی د ما قبل حرف تابع دی نه دا چې هغه ما قبل حرف د الف تابع شي خبر باندې پوه نه شوي تا چې دا و چې دا با مډه کوه د الف د وجه نو دا با د چا تابع شو د الف تابع شو حالان کې الف د ما بعد ما قبل تابع نو دا خبره صحیح نه ده دا د جمهور نه خلاف تا ځکه جمهور وای الف د ما قبل تابع دی کما کې غټ حرف دی الف بڑا کې کما کې باریک کې باریک صحیح خبره دا ده چې دا سی ویل شي کچرته د با او د یو غټ حرف په منځ کې الف راشي نو بیا بم د دی با د باریکواله کوشش کړه دا مو چې منځ کې الف د مړ نه ډکیږي السرايا اے دا الف چې په منځ کې راغله د غوا کې ادا کیږي دا داسې د لکاړو څشتنه الا کوئی د خبره په هوا کې دی مړه معنا سه اعتبار ورته نشتا نو الف په هوا کې ادا کیږي نو د بان رستو الف چې راغله ته به وکړه او څشتنه نو چې نشته نو د بان پس دي طا ده کنه نو ته به وګی دی با او طا یو بل سره یو ځای شول نو بس صحیح شو د غټ حرف سره با غټه موایا څوک به دې پوه شو حاجی وباء برق باطل بهم بذی دا بهم او دا بذی سوکا د دې دا بام باریک وایا ابن المصنف خو ذکر کړی د مصنف صاحب زوی وای ځکه باریک وایا لمجاورتها حرفا خفیا چې حرف خفي ور سره راغله ها هغه داسې ویلي دي اے بین باء بهم وبذیل مجاورتها حرفا خفیا سرګند کا خبره کوي گئی بین هغه دا وای وای بهم بذی کې مصنف دا وای چې دا با سرګند کا د بهم او د بذی ځکه وای حرف خفي ور سره راغله اول خدا خبره چې ذال حرف خفي نه دی یو خبره شو دویمه خبره دا ده مصنف رحمه الله چې دا کلام شروع کړ نو دای په تبیین او سرګندوالي د حروفو کې نه شروع کړي مصنف دلته باریک حروف ذکر کړي ذکر کړي هغه څه ویلي فرققا مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف مصنف صاحب وای باریک حروف باریک وایا نو دلته د څنګه وی چې با سرګند کا دلته د سرګندوالي خبره نشته دلته څه خبره ده د باریکوالی خبره ده نو چا چې ویلي چې سرګند کا با په بهم او بيزي کې دا خبره وای زینه المنه الفکریه کې مولا علي القاری صاحب نو چا د دې تعلیل ذکر کړي لکه زکریا سه وای دا باریک زکه وا چې دې سره خوا کې سره غل ده حروف یې خور غلي دي او په دې کې شارح مصری سه ذکر کړي وای مجاوره الرخوه لا تقتضي الترقيق اے چې د کم حرف سره باریک رخوت راشي به باریک وي خپل څه لږه گزاره وکړه نور څه نه وایو اگر د جته هوس را پریوته دی ها هلکه زما په خبره پوهیږي بل خبره ای ما ته وګوره چې ته وې چې د با سره حروف رخوه راشي با به باریک وې نو بیا خود دینه دا خبره راوته چې کله حروف شدیده ور ذر راشي نو بیا به ډک وې په پوه نشته خبر باندې پوهیږي کنه ځکه تعالی څوک لس روپۍ درکې چې دا وخوره خو د شپې نه نو معلومه شو چې ټیم وخوره د ورځې وخوره ځکه قاعده ده چې فتعین الکوتک للبتک ها ها صحیح خبره دا ده چې دا څه ویل شي چې دا بهم او بزی کې دا باویل ځکه باریک پکار دي چې په بهم کې حرف ضعیف سره راغلي خفي حرف ته ها ها خفي نه خفا پکې نه ده خفا د بارسو حروف دي چې نه دی وکړه خبره نو دور مر پریشانی بنه او دا بیزی کې دا باول باری کوایا دې سره حرف ضعیف راغله هغه حرف ضعیف دواړو کې دی او اول کې خفیم دی او دې کې صرف ضعیف دی لکه مصنف صاحب په النشر کې ذکر کړی دی کتاب دی النشر فی القراءات العشر سوی وليحذر خوشک با یادای با او ها ای بیا خلک څنګه وای ما ته وګوره ان ربهم بهم بهم کمزور شو بهم بهم صحیح شو دیلت تلاوت سره مزه نه کړ واحرص علی الشدة والجهر الذي حرص لرا یو نسخه کې داسې دي فحرص هم صحیح ده حرص لرا علی الشدة په شدت او په جهر الذي اغه شدت او جهر اے دا تسنیه ده شدت او جهر د څه په کار دی چې الذين ویلې وي خدا الذي وي د پاره د وزن خو دې ځای کې خصوص یعنی قران کې داسې نه دی راغلی چې حب الصبر قران کې د حب الصبر نشته نشته دا قرآنی مثال نه دی خو جدا جدا دي دلته کې په اضافت سره ذکر کړی د پاره د وزن چې وزن ولا برابر چیر له وزن برابرې کنه چې چرته ست جوړ نشي سسواتیانو بغتای ته جوړ نشي اوریدلې ده ای به وي د پاس د غر نو بو راوړم او دا ډوکې مې داسې خوږېږي دا شعر شو نو چېرته اته جوړه نه شي د دې وجه نه دا اضافت سره ذکر ذکر کړي یا د دواړو مثالونو په منځ کې ادنا ملابست ده هغه څه شی دي دواړه مثالونه د بادي کنه ته په دیوال کې ځان لګوري دغه شی را څنګه چې د دیوال کې سره خخکاری خیر دی ها وکشه ځکه هم موږ شي نه لګو د کمره کې پوهیږي کنه پوهیږي په مقصد باندې پوهیږي معنا یې دا ده وربوتن اجتثت ویلک بعد ربوتن شو قران کې راغلی کنه څنګه د آیات کمثل جنت بربوتن او بربوتن ویل شي ها ابن عامر او عاصم سے فتحې درا سره وای او نور قاریان په ضمه سره وای ربوا نور قراتونه دي تاسو په قرات کې بربوتن دي الکه حروف شدیده خو ډیر دي کنه سو دي اته پنځوس اته عجید قطم بکت نو دا د پک صرف دا جیم ول ذکر کو وای ځکه بعض اهل مصر او شام والا پدې کې شین ته आवाज بوزي نو څنګه وای حج وجت السر وجا وج غلط وجا جا جا دا الګی چې جهر او شدت پکې وکي څه پکې وکي نو دیو جن وای د داسې وکړ او دارنګ وای باز اهل یمنو چې غیبه د کاف واس پکې پیدا کوله ها ځکه جبه به پکې بارا بوتله نو دمر به بوتله چې کاف به ته جوړ کو لازم چت کړئ شونه لګرانو ځکه مارورو شرح مې نه دا کړې ورته شمانا مې وکړ سمې وکړ د دې وجنه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد